خو څوک چې ایمان راوړي او ښه عمل وکړي هم دغه خلق دي چې دا غو لپاره دا غو د عمل دو چند مکافات دي او هغوی به په دنګو او هسکو ماڼیو کې په ډاډ نه اوسیږي والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون نو هغوی به ځواب ووایي چې پاک دی ستا ذات زموږ ارتباط خو له تا سره دی نه له دوی سره په اصل کې دوی زموږ نه بلکې د جناتو عبادت کوو د دوی نه زیاترو په هغو باندې ایمان راوړی وو په هغه ورځ به موږ ووایو چې نن له تاسو نه هیڅوک نه چاته ګټه رسولی شي نه زیان او ظالمانو ته به موږ ووایو چې اوس د هغه دوزخ خوند وڅکئ چې تاسو هغه دروغ ګانئ دوی ته چې کله زموږ څرګند روښانه آیتونه اورول کیږي نو دوی وایي چې دغه سړی خو فقط دا غواړي چې تاسې له هغو معبودانو نه واړئ چې ستاسې پلار نیکه د هغو عبادت کوو او وایي چې دا قرآن محض له ځانه جوړ شوي دروغ دي له دوی نه مخکې تیر شو خلکو د درواغو نسبتونه کړی دي څه چې موږ هغو ته ورکړو د هغې د لسمې لسمې برخې ته هم دوی نه دي رسېدلي مګر کله چې هغوی زما پیغمبران درواغجن وګڼل نو وګوره چې زما سزا څنګه سخته وه اے پیغمبره دوی ته وه چې زه تاسو ته فقط دی وی خبرې نصیحت کوم د خدای جل جلاله لپاره تاسو یو یو او دو دو یو ځای شي خپل ماغز وجنګوي او فکر وکړي تاسو په ملګری کې کومه داس خبره ده چې د لیوان تووی ووایه که زه ګمراه شوی اوسم نو زما د ګمراهۍ وبال زما پر غاړه دی او که زه پر سمه لار یم نو د هغې وحي په اساس یم چې زما رب ما ته رالیږي هغه هر څه اوري او خورا نږدې دی ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب پغه وخت کې چې دوی د کوم سحر کوونکي وي دا غنه به محروم کړای شي لکه څنګه چې د دوی مخکنی هم مسلکان به محروم کړای شوي وي دوی په ډیر گمراه کوونکي شک کې لویدلی وو